او د چا عمل نامه چې دغه په کین لاس کې ورکړه شي هغه به وایي کاش کې زما عمل نامه ما ته نه وای راکړای شوي ولم ادر ما حسابيه او زه نوای په هدلای کې زما حساب څه دی يا ليتها كانت القاضية کاش کې زما هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی وو فیصله کوونکی وای ما اغنا عني ماليه نن زما مال ما ته هیڅ په کار را نه غی هلك عني سلطانيه زما ټول حکومت لمنځه لاړ خذوه فغلوه او که دغه پیغمبر له ځانه کومه خبره جوړه کړې زموږ لوري ته یې منسوبه کړې وای نو موږ به د ده ښی لاس نیولی وای او د ده شارک به مو پرې کړی و فما منكم من أحد عنه حاجزين بیا بل تاسو نه هیڅ څوک د دې کار ته زموږ منع کوونکي نه وو